بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من سبع سنته إلى يوم أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون رونو فرون تاش خدمتك ما هذا عوامل ذكر كرل چې د وجنا اسلامي امت او مسلمانان یې وخت کې پیاوړي وو، غښتلي وو، قوي وو، فاتحین وو او بیا هم دا خبره وکوله چې دغه معنوي عوامل غرب او غربي مستشرقینو تشخیص کړل او بیا یې د هغو د له منځه وړلو دپاره او د هغو په ځای د نورو مفاهیمو او نورو نظریاتو د خپرولو دپاره مټې راونغاړلې. هغه مفاهیم پرون ما د تاسو په خدمت کې څو دانې یاد کړي وو، پنځه. اول څه شی وو شریعت د شریعت مقابل کې دوی څه شی راوړو سیکولرزم دویم څه شی وو اسلامی حکومت د اسلامی حکومت نه مراد ما دا نه دی چې یو څوک د هر ډول حکومت جوړ کړي نو په باندې اسلامی حکومت کېږي نه یعنی د د اسلام نظام حکم اسلام مسلمانانو ته څنګه د سیاست او د نظام حکم یو منهج وړاندې کړي دغه په ځای څه شی راوړو دیموکراسي دریم څه شی و د امت وحدت او د امت د وحدت په ځای څه شی رایج کړل نشنلزم قومیت او څلورم څه شی و اسلامی اخلاق او د اسلامی اخلاق په ځای باندې څه شی رایج کړل لیبرالیزم یا ازادي او پنځم څه شی و؟ شرقي احساس یا شرقي امتیاز د هغه په ځای باندې څه شی رایج کړه؟ وسټرنایزیشن غربیت یا ګلوبلایزیشن نړیوالتوب نو د دغه مفاهیمو په تفصیل کې نن د تاسو په خدمت کې زه سیکولرزم معرفي کوم درته چې دا سیکولرزم د څه شي سیکولرزم وایي څه شي ته او بیا د دې سیکولرزم هغه حقیقت او واقعیت یې څه شی ده کله کله د یو شي تعریف یو ډول وشي خو بیا واقعیت بل ډول خلک راویستلی بیا دا سیکولرزم چیرته او ولې منځته راغی په کومه خاوره کې کم ځای کې دا وزېږېده کم ځای کې وغوړېد خپور شو کم ځای کې ایجاد شو او څنګه منځته راغی ولې تر هغې وروسته بیا انشاءالله په دې موضوع باندې خبره کوو چې د سیکولرزم په اسلامي نړۍ باندې څه وکړل مسلمانانو نه څه واخیستل او مسلمانانو ته چې ورکړل او بل خبره بیا دا و چې سیکولریزم په افغانستان کې څونه رګونه او ریښې لري او څونه تاریخي قدامت لري په افغانستان کې سیکولر ذهنیت او سیکولر فکر څه وکول په کومه سترګه باید ورته وکتل شي او څه ډول موقف په وړاندې ونیول شي اوس راځي ورونو دې ته چې دغه د سیکولریزم تاریخ د تاسو په خدمت کې عرض کما سیکولرزم څه شی ده؟ تعریف یې څه شی ده؟ په لغت کې څه ته وایي؟ په اصطلاح کې څه ته وایي؟ په عربۍ کې سیکولرزم په علمانیت باندې مسیحیانو ترجمه کړی دی کله کله به تاسو په کتابونو کې د علمانیت او د علماني ټکی اورئ علماني یا علمانیت خو دا یو غلطه او دوکه ورکوونکې ترجمه ده چې د لبنان مسیحیانو ترجمه کړې ده او د دې خپله معنا ده لا دینیت دین ته به په ژوند کې په حکومت کې او په نظام کې ځای نه ورکوي اول د دین وینه کوي نو د یو چا په ضمیر کې دی وي بیرون د په ژوند کې د هغه اثر نه د په اجتماعي ژوند کې نه د په انفرادي ژوند کې وي نه د دې ټولنې په اجتماعي ژوند کې وي په بل عبارت باندې سیکولرزم په دین نه ولاړ ژوند او نظام ته ویل کیږي په دین نه ولاړ ژوند او نظام خنو چې په دین نه وی ولاړ په څه شي به درېږي دا نظام او دا فلسفه دا فلسفه به درېږي په دو شیانو باندې یو به درېږي دا په وضعي علم باندې وضعي علم هغه ته وایي چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی، هغې فارمولې یې ترتیب کړې دي. علم په دوه ډوله دی، یو دی د وحي علم، آسماني علم، له آسمان نه الله کتابونه را نازل کړي دي او خلکو ته یې پکې علم نازل کړی. یو هغه علم دی چې خلکو د خپلو تجربو په نتیجه کې جوړ کړی دی. علم په څو ډوله دی؟ دوه ډوله، یو دی وحي علم او یو دی وضعي علم. وحي علم هغه دی چې هغه د آسمان نه راغلی دی، کله د تورات په شکل کې، کله د انجیل په شکل کې، کله د ابراهیم علیه السلام او د د نور انبیاو د صحف په شکل کې کله د قران په شکل کې کله به سلامت پاتې دی لکه قران او کله به هغه تحریف شوی دی لکه د نورو پخوانیو کتابونو صحیفو نو سیکولریزم وایي چې وحي علم ته او وحي قوانینو ته وحي ته دې ته په ژوند کې او په حکومت کې ځای نشته نو ولاړ به څه شي باندې وي دغه نظام په کوم فلسفه کومه فلسفه باندې به ولاړ وي وایي دا به په وضعي علم ولاړ وي د موږ د تجربې نه چې کوم شیان راوتلي دي په هغې باندې به ولاړوي په هغه علم باندې او دویم شی دا چې دا به په عقل باندې ولاړوي که عقل یو شي ته سم ویلې هغه سم کار ده او که عقل یو شي ته غلط ویلې هغه غلط حاکم او حکم به څوک وي عقل به وي څوک به وي عقل عقل که یو شي ته سم ویلې د تا عقل درته دا سم کار ده نو هغه سم ده که د عقل درته ویل دا ناسم ده هغه ناسم ده دا نه چې وحی درته ویل دا سم ده که څه هم د تا په عقل نه برابرېده هغه به کوې نو د ژوند د تعلیم د نظام او د قوانینو بنسټ به وي انساني عقل او انساني علم انساني عقل او انساني علم چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی دې ته به دوی رجوع کوي وحی ته به رجوع نه کوي دا چې ولې دوی د وحی نه دونه تښتي د دې بیا سبب درته وایم هغه بیا دا چې سیکولرزم چیرته وزیږید او ولې وزیږید څنګه منځته راغی په دې کې بیا د دوی د علت درته وایم چې ولې دوی د وحی نه تښتي د وحی نه ویره لري په قاموسونو کې په ډکشنري کې لیکي چې سیکولرزم هغه نظام او د ژوند بڼې ته وایي چې هغه په وحی باندې نه ولاړ بلکې هغه په عقل باندې ولاړ وي او د انسانانو د خپلو مصالحو په بنیاد باندې ولاړ وي چې څه شی انسانان ښه ګڼي هغه ښه ده او چې انسانان څه بد ګڼي هغه بد ده نه دا چې الله څه ښه ګڼي د دوی لپاره هغه به ښه وي او چې الله د دوی لپاره څه بد ګڼي هغه به بد وي دوی نه د سره د الله کار نشته. اوس راځو دې ته چې دغه سیکولرزم د الله په رابطه باندې څه تصور لري، خپله د اله په رابطه باندې څه تصور لري سیکولرزم. د سیکولرزم بنسټ ایښودنکي اروپايي معاصر فیلسوفان دي چې د نن نه دوه نیم درې سوه کاله مخکې هغوی د دې لپاره زمینه سازي کړې وه او بیا د فرانسې د انقلاب چې د اوولس سوه نهه اتیا کال کې قایم شو منځته راغی هلته یې بیا د دغو اروپايي فيلسوفانو نظرياتو نتيجه د اروپا د انقلاب په شکل کې ښکاره شوه چې بيا هلته يو سيکولر حکومت قايم شو په اوولس سوه نهه اتیا کې. اوس هغه فيلسوفان چې د سيکولرزم لپاره يې زمينه سازي کړې ده او د دې لپاره يې ذهن سازي کړې ده، د دې لپاره يې قواعد او ضوابط جوړ کړي دي او له دې نه يې يو مذهب جوړ کړی ده، هغوی د الله په باره کې څه تصور لري؟ د سيکولرزم فيلسوفان د الله په باره کې په دوه ډلو وېشل شوي دي، يوه ډله يې وايي، الله نشته بیخي او دا هر څه د یو تصادف په نتیجه کې رامنځ ته شوي دي او دا د اله او د دین او د پیغمبر او د دې شیانو تصور دغو انسانانو په خپله جوړ کړی دی د خلکو نه د مال د ترټلو د پیسو د ګټلو د چا د ویرولو او په چا باندې د خپل معنوي حاکمیت د قایمولو په نیت باندې چې بعینه همدغه نظریه بیا د کمونستانو ده کمونستانو هم ځان ته څه ویلي سیکولر دیموکراتان یې ویلي ځان ته هغوی هم خپل ګوند ته خپل نظام ته دیموکراتیک ګوند ویلي دا باید تاسو په پام کې ولرئ چې دا سیکولرزم د دیموکراسۍ عقیده ده د دیموکراسۍ وینه ده دیموکراسي یو جسم ده سیکولرزم پکې وینه ده که دا وینه پکې و نو هغه جسم ژوندی ده که نه وي هغه جسم مړ دی نو دا دواړه سره تلازم لري یو له بل سره نښتي دي یو له بل نه نه بېلېږي یوه ډله وایي الله نشته یوه ډله وایي چې الله شته خو له ځمکې او له انسان سره یې کار نشته. الله شته، د انسان سره یې کار نشته، انسان د الله په وړاندې مسئولیت نه لري او انسان ته یې څه رالېږلي هم نه دي چې دا به کوې دا به نه کوې. د الله نفي وجود مني، هغه هم په دغه تصور نه چې اسلام وړاندې کړی دی، څوک یې د مسیحیت په شکل کې مني، څوک یې د یهودیت په شکل کې مني، څوک یې د یوه بل خرافې په شکل کې مني. حلال او حرام سره کار شته، نه یې له حساب او کتاب سره کار شته، نه چاته تقدیر ټاکلی ده نه دا دنیا او دا کون او مکان دا هر څه د ده د تقدیر مطابق روان دي نه وایي دا د دې سره د الله کار نشته ده خو چې کار یې نشته ده نو بیا به دا شیان څوک چلوي وایي دا به موږ په خپل ذهن جوړوو دا د دنیا قوانین او د انساني ژوند ضوابط دا هر څه به موږ په خپل ذهن جوړوو د الله دې سره کار نشته او که څوک خامخا په زوره موږ باندې د اله تصور او نظریه په قانون او په نظام کې په موږ مسلطوي هغه باید له منځه ویسو که مسیحی وي هم له منځه وړو که مسلمان وي هم له منځه وړو په مسیحیت باندې توبه ویستله په اوله سوه نهه اتیا کال کې په مسیحیت باندې توبه ویستله او مسیحیت دا ورته اعلان کړ چې نور د کلیسا د چرچ له ژوند سره له نظام سره له قانون سره له سیاست سره له سولې او جنگ سره له حرام او حلال سره د چرچ د مسیحیت نور کار سره نشته ده بس دوه درېو شیانو کې به موږ تاسو سره غرض لرو یو دا چې نوم به موږ در باندې ږدو که نوم یې ښوده نو موږ ته راځئ ښه نوم به در باندې ږدو چرچ والا دا ورته ویل او چې مړه کېدی نو بیا به موږ جنازه در باندې کوو ښخوو به هغه ته بس صحیح ده او نکاح نکاح به موږ در دا درې شیان یې سره ومنل په درې شیانو کې تاسو موږ ته رجوع کوئ بلکې هغه نصیحت دا نه ورته خلکو ورته وویل چې په دې درې شیانو کې به موږ تاسو ته رجوع کوو د نامه او د مسیحي کولو ځینې رسومات د نکاح او د مرګ په مراسمو کې نور د ژوند چې څومره ډګرونه دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اخلاقي دي، که هغه اجتماعي دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه معنوي روحي دي، که هر څه دي، په دې کې د تا کار نشته، دوی په دې کې د الله کار نشته، په دې کې د پیغمبر کار نشته، په دې کې د وحي کار نشته، دا زموږ خپل کار دی چې څه شي ته موږ حلال ویلي هغه حلال، څه چې ته موږ حرام ویلي هغه حرام. نو ځکه خو د دې علمي ترجمه دا ده لا دینیت. بی دینی تاسو د اکسفورد ډکشنری وګورئ هغه کې همدغه مفاهیم درته وایي یو شی سیکولرزه کول وایي د چرچ تسلط د یو شي نه لرې کول چرچ کلیسا ته وایي انګریزي کې د چرچ یا د کلیسا یا د دین د مسیحي دین او یا د هر دین تسلط د یو شي نه د نظام نه د هر شي نه لرې کول د سیکولریزه کول دي یو شی سیکولر کول او سیکولریزم د دغو شیانو نه لرې والی او دوی ته په ژوند کې ځای نه ورکول. نو اوس راځو د سیکولریزم واقعیت ته، د سیکولریزم واقعیت څه شی ده؟ د سیکولریزم واقعیت دا دی چې د اله په ضد د بغاوت اعلان، یا د اله اصلا نه منل او یا د اله یوازې محض وجود یې منل، نور اله بې واکه کول، الله بې واکه کول نعوذ بالله چې هیڅ شي سره د کار نشته نه د حلال سره شته نه له حرام سره نه له قانون سره نه له نظام سره یو د ژوند چې څونه برخې دي د حکومت چې څونه برخې دي د سره د کار نشته او په ځینې شیانو کې موږ خپل درته رجوع کوو نور د تا د دین د تا د پیغمبر د تا د کتاب د تا د ضوابط او د لوایحو له موږ سره کار او غرض نشته او که څوک یې خامخا په موږ تحمیلوي موږ به هغه سره جنګیږو هغه به له منځه وړو نو د اله په خلاف د بغاوت اعلان او د الله بې واکه کول دې ته وایي سیکولریزم دا چې ولې دوی داسې وکړ دا به وروسته درته وایم خو دا یې هغه لغوي معناګانې دي او د دې هغه حقیقت دی. اوس راځو دې ته چې دغه د قوانین جوړولو د حاکمیت حق دا ده د چا؟ په انسانانو باندې د حاکمیت حق دا د چا ده؟ دا د انسان خپله ده او که دا ورباندې د الله ده؟ په انسان باندې د انسان حاکم شي، حاکمیت ولري، انسان دې ورته قواعد او ضوابط جوړوي او که الله دې ورته جوړوي؟ سیکولریزم وایي چې انسان دې خپله جوړوي، د الله غرض نشته ورسره. خو دا مردوده عقیده ده په دوو وجهو، په دوو دلیلونو. یو د شرع د وجه نه او یو د عقل د وجه نه راځي اوله تاسو ته د عقل د وجه نه یو مثال د تاسو په خدمت کې عرض کوم هغه دا چې ولې د عقل د وجه نه دا مردوده ده سیکولرستان هم یو زیاته برخه یې په دې عقیده باندې دي هغه چې الله اصلا نه مني هغه لګ دي چې الله مني هغه دا هم ورسره مني چې د دې کون خالق د الله، د دې ځمکې او اسمانو د دې هر څه خالق الله د، دا دویمه ډله یې دا یې ورسره مني چې د، دا الله پیدا کړي دي، خو قانون یې پکې نه ده لاګو کړی، قانون یې پکې نه ده چلولی او نه یې د دې لپاره څه قانون را لېږلی دی. د عقل له نګانه دا ولې مردوده ده؟ ځکه مردوده ده، یو مثال زه تاسو ته وایم چې دغه قاري صاحب یو کور جوړ کړ، دا قاري صاحب زلمی شو ځان ته یې کور جوړ کړ، ولې دې مثال ته ما سره متوجه شئ، دیوالونه یې جوړ کړی، بیا یې چت جوړ کړی، کوټه یې جوړه کړه، بیا یې فرش ظرف پکې جوړ کړ، خواري یې څو کاله وایستله، مزدوري یې وکوله، تنخوا یې راټوله کړه، قرض و پور یې راواخیسته، ځان ته یې کور جوړ کړ. چې کور یې جوړ کړ، نو بیا یې چېرته یو ښه خاندان کې ځان ته یوه ښه ګلالۍ ښځه وکتله، هغه یې بیا واده کړه، چې واده یې کړه بیا یې بچیان شو، بیا یې لوڼې شوې، زامن یې شو، ښځه یې شوه، ژوندګي یې شوه، غوا خوسه یې شو، کور یې شو، موټر یې شو، هر شی یې شو، دا ټول هر څه ده په خپله په خپلې خوارۍ باندې وګټل، چا ورته ورکړي نه دي په خیرات کې، په خپلې خوارۍ باندې یې وګټل. طبیعي طور خلک همداسې کوي که نه کوي؟ همداسې کوي که نه؟ نو اوس چې دې قاري صاحب دا ټول خاندان جوړ کړ، دغه سړی ورته راځي اوس دی ورته وایي چې قاري صاحب کور خو تا جوړ کړ، ښځه خو تا وکوله، لونی خو د تا پیغلې شوې زامن خو د تا شو هر شي تا برابر کړ خو ګوره قانون در کې د ما چلیږي د تا په خزه تا خزه باندې ما خبره مني د تا لور باندې ما خبره مني ته باندې ما خبره مني په دې کوټه کې چې زه څو وخت نه وځم ما بزړی چې څو وخت راوځم د ما بزړی چې څوک راولم چې څوک بیایم چې څه خرڅوم څه اخلم څه ورانوم څه ودانوم هر شی چې په دې کور کې کوم دا به زما وایي دا معقوله ده که نه ده معقوله نه ده معقوله که نه دا یې مني ورسره څوک یې مني مسلمان یې مني کافر یې مني هندي یې مني یهوده یې مني لیونه یې مني چې د لیوني په لاس کې یو شی یو تور دی چې دا به اوس ما ته راکوي هوښیار خو نه لیونی نه مني که نه نه مني که مني په کار ده چې وې مني په کار ده چې وې مني نه ده په کار کن چې وې مني ځکه چې کور د د ښځه د د لونه د د غلامان د د خدمتګاران پکې د د باغ او بوستان پکې د د نو خو خبره ده پکې د چا چلیږي د د چلیږي که د هغه بل چلیږي ها د دې به چلېږي ځکه دا هر څه در در میسر کړي د د موجود کړي دي د د راټول کړي دي د منظم کړي دي د دې په باندې خرچه شوی د په باندې د دې د دې حاکمیت په باندې کوځي هغه بل چا دی وي ها د دې دی وي اوس ولله المثل الاعلى دی الله لوی شان دی الله ته څوک مثالونه نشي بیانولای اوس راځو دا یو مثال تاسو وایي تاسو ته یو بل حقیقت د دې مثال په ترڅ کې واضح سم هغه دا چې دا ځمکه د بحر و بر د زراعت د هوا د ستوري د انسانان حیوانات خواړه څښاک دا هر څه پیدا کړي چا دي الله پیدا کړي دا دنیا چا پیدا کړي ځمکه چا پیدا کړي اسمان چا پیدا کړي بچیان څوک ورکوي ښځې څوک ورکوي روزي څوک ورکوي څوک یې ورکوي ژوند څوک ورکوي مرګ څوک ورکوي مال څوک ورکوي ته اخلي یې څوک الله دا خو طبیعي خبره ده ټولې مني که نه غیر د کمونستانو نه ټولې مني که چې ټولې مني دا هر څه پیدا کړي الله دی او قانون دی پکې د بل چا چلیږي پیدا کړي دی الله دی او حاکم دی ورباندې بل څوک د خپل کور په باره کې نه مني همدغه خلک چې دا په انسان باندې د انسان حاکمیت مني دا بیا نه مني چې د ما په کور دی د بل چا حاکمیت مني خو دا مني چې د الله په ځمکه دی د بل چا حاکمیت وي ځمکه دی الله وي حاکمیت د په باندې د بل چا وي خو دا بیا نه مني چې کور دی د دوی حاکمیت د په باندې د بل چا وي د ځان په حق کې نه مني د الله په حق کې مني د ځان د پاره چې لیونی هم نه مني چې لیونی هم لاس کې څه شوي ته نه اخلي نه مني هوښیار خو لا څه کوي؟ نو عقلاً دغه د سیکولرزم نظریه چې حاکمیت او قانون دې پکې د ما چلېږي او ځمکه دې وي د الله، ځمکه دې وي د الله او قانون دې پکې چلېږي د بل چا، دا د عقل سره برابره نه ده. لکه مثال چې ما تا ته وویلې، په خپل د خپل کور په باره کې ته د بل چا قانون نه منې، پسې راپورته کېږي، ژامې به ماتوې، ځای په ځای ماته په خېټه باندې خېژي، وژنې، ورته وایي چې ته څوک یې؟ کور به دې ما وي، لور به دې ما وي، ښځه به دې ما وي، مال به دې ما وي، زندګي به دې ما وي، خواري به پرې ما تېره کړې وي او اوس به قانون پکې د تا منم؟ ته نو څوک یې؟ یا به زه یم یا به ته. د ځان په حق کې بیا دونه غیرت درځي خو دا چې یو څوک راپورته کېږي د الله په ځمکه د الله قانون نه پرېږدي او هغه ته بیا بې تفاوته پراته وي هغه ته بیا کفر نه وایي هغه ته بیا ظلم نه وایي هغه ته بیا عدالت وایي نو سیکولرزم تر ټولو بد کفر دی تر ټولو بد کفر ځکه د پخوانو مشرکانو به چې څه شرک کاوه نو دا خپل معبودان او خپل الهه دا خپل بوتان دا به د شواري وړه الهان منل چې دا خدای حقيقي الهان هم نه دي دا د نور وسایط و نشي دي چې دا موږ غاصلي اله ته وړاندې کوي نو هغه به هم هغه سلطه او علیا به د چا غنله دی الله دلته د دې زمانه کافران د سیکولرستان دوی وایي چې دی الله هیڅ هیڅ را باندې تسلط نشته هیڅ محاسبه نه لرم دی الله په وړاندې باندې نو تر ټولو بد کفر دا د ځکه دا دی الله په حاکمیت باندې تجاوز ده دا دی الله په سلطان باندې تجاوز ده دی الله په بادشاهي باندې تجاوز ده الله د خپل مخلوق نه الله د خپل کون نه د خپل نظام نه څه د هست کړی د دینه بیواکه کول دي چې وی د تا خو قانون ول کې د ما چلی دا دومره لوی کفر دی دومره لوی ظلم دی الله بیواکه کول دي یو انسان د راپورته شي الله ته دی وایي چې ځمکه د تا دا منم خو قانون به کې د تا نه منم قانون به کې د مای انسانان هست کړي تا دي خو قانون به پیژه چلوم د تا قانون ته نه منم نو وګوره دا انسان راپورته کیږي د الله په مقابل کې درېږي او اعلان د حرب کوي اعلان د جنگ کوي چې هو دې تا خو قانون د تا ته نه منم نه په خپل ځان منم او نه په بل چا پرېدم دا خپل قانون خپل ځان منم او په بل چا باندې خپل قانون عملی کوم دا د تا نه پرېږدم دې ته وایي سیکولریزم دا د سیکولریزم حقیقت په عقلي لحاظ باندې خو تاسو وویل چې دا مردود ده عقل نه مانی د شرع په لحاظ باندې د وحي په لحاظ باندې وګورو چې الله د حاکمیت او د قانون په باره کې څه فرمایي چې د حاکمیت حق د د دې چا څوک باید حاکم اوسي الله تعالی فرمایي الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض آیا ته په دې نه پوهېږي چې الله لره ده بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې بادشاهي د اسمانونو د چا ده او بادشاهي د ځمکې د چا ده بادشاه ویلی کېږي چا ته چې قانون چلېږي چې که قانون نه چلېږي چې قانون چلېږي هغه ته بادشاه ویلی کېږي که نه چې خپل قانون عملي کولی شي هغه ته بادشاه ویلی کېږي که نه داسې ده که نه که یو بېواکه چا ته یو بېواکه چا ته بادشاه ویلی کېږي نه ویلی کېږي الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض په بل ځای کې الله فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک نه یوازې دا چې الله د اسمانونو او د ځمکې بادشاه ده مالک ده څښتن دی واکدار دی شریک هم د ځان سره پکې نه مني ګوري په سیکولریزم کې بیا کله کله یو دریم قسم سیکولریزم دی یو د روسانو سیکولریزم او د کمونستانو دویم د غربیانو او دریم هغه سیکولرزم چې په اسلامي ممالکو کې حاکم شوی په هغه کې دا ده چې نعوذ بالله نعوذ بالله د دوی په اصطلاح باندې وي د الله تعالی سره به سمجوته وکړو کنه څه پکې د تا څه پکې د منګه څه پکې د تا چلیږي بس د نکاح او طلاق او رضا او د شان کې به د تا چلیږي نور په اقتصاد او نظام او سیاست او ډیپلوماسي په دې کې به د ما چلیږي وي د الله سره د دوی په اصطلاح باندې څه وکړو جو جاره به سره وکړو شریک به شو سره هغه یو ډول وایي چې الله نه پرې په ځمکه باندې چې حاکمیت وکړي د سیکولرزم معنا هم ده کنه دا دویمه ډله درېیمه ډله بیا وایي هغه اوله ډله خو وایي چې الله شته نه دویمه ډله وایي شته خو قانون یې نه منو درېیمه ډله چې دا زموږ خپل یاران دي نعوذ بالله دوی بیا وایي چې بس څه به دی الله وي څه به دی منګي دي چې الا الله بم پالو لیلا بم پالو دواړه به دام خوشاله او دام خوشاله او دا کېدای نشي ځکه چې الله فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک نشته دی الله لره شریک په بادشاهۍ کې ګوره دلته د عبادت شرکت نه دی ویلی چې الله سره په عبادت کې څوک نه شریکوي الله سره به څه شي کې نه شریکوي بادشاهۍ کې به څوک نه شریکوي حاکمیت کې به څوک نه شریکوي نظام کې به څوک نه شریکي د عبادت خبره بیله ده د ځینې خلکو په ذهن کې دا تصور ده چې زه خو عبادت کې خو الله سره څوک نه شریکوم دا خو ته د بادشاهي نظام او قانون کې بس څه پکې د فرانسې څه پکې د انګرېز څه پکې د امریکا څه پکې د روس دا خو دا نو دا خو نظام ده دا خو پروا نه کوي نعوذ بالله نه الله فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک د الله سره په ملک او بادشاهۍ کې شریک نشته د عبادت خبره په دې کې نه ده یوازې د بادشاهۍ او د حکم د واکدارۍ او د قانون او د نظام خبره ده الله دا فرمایي چې په دې کې را سره شریک نشته ده څنګه چې زه خالق یم همداسې به زه حاکم هم یم داسې به زما حکم چلیږي داسې به قانون هم زما وي د قانون په اړه باندې الله فرمایي ان الحکم الا لله قانون به نه وي نظام به نه چلیږي مګر یوازې یوازې د الله قانون به نه چلیږي مګر د چا به چلیږي یوازې د الله قانون به چلیږي د ته حصر وایي چې د بل چا قانون به له سره چلېږي نه نه دا چې هغه دې هم چلېږي دا دې هم چلېږي یا د ډېر د الله چلېږي لږ د بل چا چلېږي نه بیخي د بل چا قانون وي نه په دې ځمکه باندې غیر د الله نه ان الحكم نه دی وی حاکمیت الا لله مګر یوازې الله لره ګوري یو خبره ته لږ د ټولو توجه زره ګرځول غواړم هغه دا چې د قران دغه آیاتونه نه دي چې د حاکمیت د نظام د بادشاهي د حکومت د قانون خبرې پکې دي په دې باندې د زمونږ ملایان داسې بایپاس تیریږي بایپاس او چې پرنګ روډ ته نتاو شي بیخي پې ورځي نه ولې پې نه ورځي یو برخه خو قاري صاحب چې نابلده دي او یوه برخه یې دا دي چې هغوی په دې نظامونو کې شریک دي د هغوی په دې کې مصالح نغښتې دي په دې کې شریک دي برخه یې ده پکې نو ځکه د شیخ فرید په مذهب دي شیخ فرید مذهب زده ده تاسو ته څه شی ده پټه خوله وي شیخ فرید پټه خوله دې بهتري ده ډېر ملایانو د شیخ فرید په مذهب دي نو ځکه داسې بایپاس تېرېږي ترې نه وایي او وایي ترې نه تېر شي کني دا ګوري څونه ساده ساده الفاظ دي ولاکه یا منطق غواړي یا نحو غواړي یا صرف غواړي دا څنګه تاسو ملک او ملک او بادشاه ورته وایي او الله هم دغه ورته ویلي دي موږ په ژبه کې هم دغه الفاظ پیژندل شوي متعارف معلوف الفاظ دي پیژندل شوي هر څوک په دې پیږي چې ملک چاته وایي الله فرمایي په بل ځای کې لله الامر من قبل ومن بعد امر بادشاهي وکوه مکوه دا مخکم دی الله او ورسته باندې الله سورته کهف کې الله فرمایي چې الله نه شریکوي په خپل حکم کې په خپل حکومت کې او په خپل نظام کې لزان سره هیڅ څوک نه شریکوي شرکت امکان نشته چې الله دې څوک لزان سره شریک کړي بلکې کې الله تعالی فرمایي ان الحكم الا لله نه د حاکمیت او بادشاهي مګر الله لره امر الله تعبدو الا اياه امر کړی دی الله چې عبادت به نه کوئ مګر یوازې او یوازې دی الله دلته دا عبادت ګورئ د حکم نه وروسته په دې سیاق کې ذکر کړی لکه مراد چې له دغه ډول عبادت نه کوم عبادت وي د حاکمیت او د حکم عبادت چې قانون به نه منئ امر کړی دی الله چې قانون به نه منئ مګر یوازې دی الله ځکه دا مخکې سیاق کې د حکم ټکی ذکر شوی دی او وروسته بیا د عبادت ذکر شوی دی نو داسې ښکاري لکه د عبادت چې دلته د بیا حکم څه شوی ما تفسیر یې معنا وي چې یعنې دلته دغه د عبادت چې مراد ده دا د مخکینی عبادت چې حکم ذکر شوی دی دغه بل ځای کې الله تعالی فرمایي ان الحكم الا لله عليه توکلت حکم نه ده مګر یوازې د الله په همدغه الله باندې ما توکل کړی دی بل ځای کې الله فرمایي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله په هر څه کې چې تاسو سره مختلف شوي نه پې جوړېدی حکم راجع کوي الله دلته من شيء عربي کې د تنوین چې ده تنکیر تنوی په هر شي باندې اطلاق کیږي کې عمومیت دی نه بچ په یو خاص شي کې چې عبادت کې څه نه جوړېدی نو بیا کتاب ته رجوع وکړئ چې دا عبادت په څه ډول دی، نه هر شي کې چې سره نه جوړېده یو اختلاف هم راته نو بیا تاسې الله ته رجوع کوئ که هغه اقتصاد و، که تجارت و، که نظام و، که حاکمیت و، که اخلاق و، که عبادت و، که هر شی و په هغه کې به تاسې رجوع کوئ او چا ته؟ الله ته به رجوع کوئ. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله الله به دې کې فرمایي ذلک بأنه اذا دعي الله کفرتم وان یشرک به تؤمنو فالحکم لله العلی الکبیر په بل ځای کې الله تبارک وتعالی بل داسې حکومت ته چې هغه د الله د حکم نه غیر وي هغه ته د جاهلیت حکومت وایي د جاهلیت حکم ورته وایي د جاهلیت نظام ورته وایي الله فرمایي افحکم الجاهلیت یبغون دا خلک د جاهلیت حکم غواړي د جاهلیت نظام غواړي جاهلیت ګوره دې ته نه وي چې پهکې بېسوادي وي د جاهلیت تفسیر علما په کتابونو کې کړی عدم الاهتداء بهدي الله وعدم التحاکم الى قانونه د الله په هدایت ځان نه برابرول او د الله قانون ته فیصله نه وروړل دې ته وایي جاهلیت جاهلیت دې ته نه وایي چې د چا لیک لوست نه زده جاهل دې ته نه وايي چې هغه لیک لوست نه شي کولی، بلکې جاهل هغه هغه چا ته وايي د قرآن په اصطلاح کې چې هغه د الله هدایت نه مني، نې قبلوي او فیصله ئې د الله قانون ته نه وروړي، دې ته حکم جاهلیت وايي. افحکم الجاهلیة یبغون ومن احسن من الله حکما. لقوم یوقنون دوی د جاهلیت حکم غواړي د الله نه به څوک د حکم او د حکم په حیث باندې او د الله د حکم نه به د چا حکم غوره وي بهتره به وي د هغه قوم دپاره دا وینا ده چې هغوی یقین لري په الله باندې الله فرمایي بل ځای کې افغیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل الیکم الکتاب مفصلا نور ډیر ډیر آیتونه دي چې په هغې کې د سیکولرزم نظریه یو مخرج شوې ده هغه ده چه د چا چه دا مخلوق دا قانون به هم د همغه وي دا مخلوق چه د چا ده دا دنیا چه د چا ده دا کون چه د چا ده دا هواوې چه د چا پکې چلیږي دا ستوري چه د چا پکې ځلیږي دا لمر چه د چا پکې رڼا کوي دا سپوږمۍ چه د چا پکې راخیږي قانون به هم د همغه وي پکې کنه عقل هم دا وایي د خپل کور په باره کې د بل چا قانون نه مني او د الله د دنیا په باره کې د الله د کون په باره کې بیا دا خبره مني ځان ته په باندې غیرت درځي او د الله په حق کې غیرت نه درځي امر او حاکمیت او نظام دا به ټول د الله وي په دې کې د بل چا واک نه چلیږي بل چا ته په دې کې اجازت نشته الله انسانان د دې نه منع کوي چې په خپل اند له خپل زړه له خپلې ګېډې به دا نه وایي چې دا حرام دي دا حلال دي حلال او حرام به په اکثریت باندې نه فیصله کوئ هغه شیانو ته چې د تاسو ژبې یې بیانوي په دروغو باندې چې دا حلال دی او دا حرام دی کله د حلال او حرام نیونه نه پرېږدئ د حلال او د حرام او د قانون او د نظام د دې خبره تاسو ته موکوله نه ده تاسو ته راجع شوې نه ده دا به د الله نه غواړی دا به د رسول الله په معیارونو باندې برابروي او که څوک دا نه کوي دغه دغه قانون دی الله په نه مانی نو بیا حکم څه شي دا الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون بل ځای کې ورپسې همدغه همدغه ډول آیت کې تعقیب د فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون نو د فاسقون او د کافرون او د ظالمون دا ټول د دوی په حق ذکر شوی او علما وایي چې د دې ټولو نه مراد کافرون ده هغه ظلم د دوی ظلم د کفر ده نو اوس دغه د الله قانون به خلکو ته بیانوي څوک او عملي کوي به یې څوک؟ رسول به یې کوي. الله را لېږلی دی رسول د دې دپاره چې اطاعت یې وشي نه د دې دپاره چې بس یوازې درودونه ورباندې وایه او نور کارونه دې بل چا په طریقه کوه. صلوات السلام علیک یا رسول الله دا بس دا ورباندې وایه او نور په ژوند کې په ټولو اړخونو د ژوند کې قانون د بل چا چلوه. دا دوکه ده د ځان دوکه ده الله فرمایي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله فرمایي ما نه دی لېږلی یو رسول مګر د دې لپاره چې اطاعت دې وکړی شي د ده په حکم دی الله الله دا حکم کړی چې د رسول به اطاعت کوي قانون به د رسول مني دا نه چې په رسول باندې یوازې درودونه وایه هغه په درودونو خوشاله وه او نور په قانون منلو باندې خوشاله وه دغسې نه کېږي وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله د رسول په حق لا ده رسول ته لا ده اجازه نشته ده چې الله دې کتاب ورکړی او الله دې د ته علم ورکړی نبوت دې ورکړی او بیا خلق ته وایي چې اوس نه دې یو څه دې خاص دې ما منې هغه نه چې الله ما ته ویلي د نفس نه یو څه نور راوباسي چې هغه موږ ته دا را په ګوته کوي واضح کوي راته چې حاکمیت نظام قانون حکومت قضا دا به هر څه د الله وي ځکه چې موږ د الله یو دا دنیا د الله ده دا ځمکه د الله ده دا هر څه هست کړي الله دی خالق د دو الله ده چې خالق الله ده نو مالک هم الله ده او چې څوک د څه مالک وي قانون او خبره کې د مالک چلیږي او که به د بل چا د مالک به چلیږي که نه هسې ساده مثال تاسو ته بیان کړم یو کور تا نیولی دی په کرایه باندې نو په کرایه خو ته مالک نه شوې که نه ته خو هلته پکې اوسېږي اوس په دغه کور کې ته تبدیلي په خپل اند راوستلی شي چې یو میخ ټک وهې هم نو څه به کوې مالک نه به اجازه اخلي اندکترین تغیر په هغې کې نه شي راوستلی په دې باره کې علماو لوی لوی کتابونه لیکلي دي لوی لوی کتابونه او دغه مفاهیم یې ښه په پراخه پیمانه باندې واضح کړي دي خو متاسفانه چې دغه ډول مفاهیم چې په نظام سیاست حاکمیت قانون تشریع په دې پورې اړه لري نه پوهېږو چې دا زمونږ په ټولنه کې ولې دغه ډول آیتونه عام فهمه شوي نه دي ولې خلکو ته ښه سپین سپین ښکاره ښکاره واضح واضح بیان شوی نه دی زونه که خلکو ته دا د سم سم د په نره په نره بیان شوی وای نو بیا زمونږ خلکو په پټو سترګو چا د کمونست قانون او چا د صهیونست قانون او چا د هندو قانون چا د بل چا قانون به نه مانه ځکه د الله قانون دا تر ټولو غوره قانون دی الله د خلکو خالق دی الله د دوی په ضرورتونو ښه پوهېږي به د هغو ضرورتونو مطابق احکام دوی ته رالېږلي او د دوی د منافع او د مصالحو په نظر کې نیولو سره یې شیان ورته حلال کړي او شیان ورباندې حرام کړي دي الله فرمایي الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر هغه الله نه پوهېږي چې خالق دی لطیف دی باریک بینه دی خبیر دی په هر څه باندې آګاه دی دا انسان پیدا کړ بیا د انسان په ضرورتونو نه پوهېږي د انسان په حالاتو نه پوهېږي بلکې پوهېږي ځکه هغه یې خالق دی هغه پیدا کړی هغه ته معلوم دی چې څه ورته ښه دي څه ورته ښه نه دي څه نه پرهېز وکوي او څه وخوري د الله ته معلوم ځکه هغه یې خالق دی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر په شریعت کې زمونږ د الله د قانون نه غیر بل هر قانون او د الله د شریعت د مطابق حاکم نه غیر بل هر حاکم ته طاغوت ویلی شوی ده څه ورته ویل شوی دی؟ طاغوت الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ته نه ګوري هغه خلکو ته چې هغه دا ګمان کوي دا دعوه کوي چې هغه ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې هغه ته امر کړی شوی دی چې په طاغوت باندې کافر شي او ما انزل من قبلك دوی وایي چې موږ ایمان راوړی په هغه څه چې تا ته نازل شوی دی په هغه څه چې تا نه مخکې نازل شوی دی تورات او زبور او انجیل او په نورو صحف باندې دوی څه چل کوي یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت بل حکم او فیصله د تا د قانون نه د بل چا قانون ته وروړي هغه بل څه چې په څه شي یاد کړي په طاغوت طاغوت ګوري بت مت نه یوازې دا بت دی د بت له قانون سره څه کار ده دوه زره قضیه ته ویشه بوت د لرګي بوت د تیږې کانې بوت ته کېده هغه ولاکه ټکی درته ووایي او قرآن خو داسې بې مفهوم او بې معنا خبرې نه کوي دلته طاغوت هغه چا ته ویل شوی دی چې هغه فیصله کوي هغه قانون عملي کوي هغه درته وایي دا کوه دا مه کوه دا یې تا حق شو دا د ده حق شو ولو که پارلماني ولو که هر څوک وي دې ته انشاءالله په تفصیل باندې وروسته راشو چې کله چې دیموکراسي بیانوو بیا ان شاء الله په هغه وخت کې بیا وایو چې دا د پارلمانونو څه وضعیت دی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به دوی خپل فیصله وروړي طاغوت ته په داسې حال کې چې دوی ته امر کړی شوی دی چې دوی په طاغوت باندې کافر شي خو شیطان غواړي چې دوی ګمراه کړي او په ګمراهۍ کې تر لرې لرې سرحده ورسوي ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا او په قرآن کریم کې په اسلامي شریعت کې هغه چاته چې د خلکو ترمنځ په خپل اند فیصلې کوي د قرآن او د حدیث مطابق او د شریعت مطابق نه کوي هغه ته رب هم ویل شوی چې دا دوی په خدای پر پر ربوالي باندې نیولې په پر ربوبیت باندې نیولې دي یو څوک یو چاته ورزي او په دې پیږي چې دا د قانون دی الله قانون نه ده بیا هم دوی ورزي او هغه قانون غواړي نو دغه فیصله ورونکي هغه فیصله ورکوونکی خپل رب وګاڼه، هغه یې خپل رب وګاڼه، ځکه دا حق د فیصلې دا اصلا د چا چې الله دی رب، نو اوس دوی یو بل چاته ویوړ خو بل هم رب وګاڼه کنه، بل یې هم رب وګاڼه، نو ځکه هغه ته یې د رب نسبت کړی دی، رب د رب په نامه یاد کړی. الله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دوی خپل پیران او ملایان د مسیحیت او د یهودیت هغه ارباب نیولي دي د الله نه پرته یو صحابي چې پخوا عدي بن حاتم رضی الله عنه چې پخوا مسیحي و هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله موږ خو نصرانیان یو پخوا موږ خو د دوی خو عبادت نه کوو د الله فرمایي چې دوی په ربتوب باندې نیولي دي په خدایتوب نیولي دي موږ د دوی عبادت نه کوو سجدې خو ورته نه کولې په دې معنی باندې یعنی دا دغه متعارف عبادت اصطلاحي عبارت عبادت دا هم نه کاورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورته چې هغه به چې حلالول دوی به منل کنه او هغه به چې حرامول دوی به منل کنه وای هو دا هم کول وي خو همدغه عبادت و دي بینو دغه فیصله منل هغه څه شاو عبادت. نو دموکراسي او دغه سیکولرزم ستاسو په خدمت کې ما چې نن یوازې د تعریف او د دوی د واقعیت تر حده پورې و بیان کړ اول هم تعریف بیان کړ وروسته بیا دا وویل چې د سیکولرزم واقعیت دی الله بې واکه کول د الله قانون د ځمکې نه سلبول او بیا ویل چې دا مردود دی غیر معقول دی په دوه وجهو باندې یوه وجه یې څه شی ده عقلي یو مثال مې تاسو د یو چا د کور په هغه باندې د هغه د حاکمیت ووایه او دویمه وجه یې وحي یا شرعي د شرع له نګاه نه هم دا د سیکولاریزم نظریه څه شی ده مردوده ده حرامه نظریه ده کفري نظریه ده او د عقل د نګاه نه هم لیونۍ او بې عقله نظریه ده عقل هم نه مني او نقل هم نه مني نو اوس چې نه عقل مني او نه نقل مني نو عمل کوي به د څه شي په زور د سوټي په زور د بم په زور د ټانک په زور د ډالر په زور د اتوم په زور